تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الانهار ويجعل لك قصورا دویم باب ګورا دویم باب د دې دا نه شروع شه پدې کې بیا دعوت کوم د نغمه عاد کوي ښا دعوه معاد کوي تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك او مارته وی دا تبارک الذی بداغه تبارک الذی معنی سره بدل وی دلته کې اوس برکات اخرویه چې کوم د نغه ذکر کیږي برکات اخرویه بیا دا غینه پس څه چې زجر دی بل کذبوا بالساعه او دا غینه پس بیا تخویف ته ښا تخویف ته پشپغو طریقو سره پشپغو طریقو سره به کوم دنو تخویف ورکي دا غي نورست بیا پشپغو طریقو سره بشارت ورکي مؤمنانو ته تر 14 آیات پورې کوم دنو هغه بدازي ښا بیا بلاغه نه پس براءت ته معبودین وي د عابدانو نه چې مونږ خو دوی ته نه ویل چې زمونږ عبادت وکړي دغه با دغه کی او بیا دا غي نه پس کوم دی نو بیا به تخویف په 19 آیات کی دا غي نه ورستو بیا د بعض اعتراضات چې په دې باب کې وشو په دې اول باب کې په دې دویم باب کې بلاغي جوابات نو دا دغه رسالت باندې چې کوم اعتراض کړی دی په شلم آیات کې بلاغي جواب چې کوم دی هغه بو کی بیا به هغه نه پس زجری په انکار د قیامت باندې دوی درې مقصد ا چې ان سلورم مقصد چې انکار د قیامت دی کوي هغه باندې به دوی دغه وکي او بیا د هغه سره د دوی اعتراض او د هغه جواب دی دا غي نو ورستو د کافرانو عملونه دا غي صحیح حیثیت چې دوی خو چې موږ هم خامال کړی دي نو دا غي باندې بزجر ورکی او دا غي دغه تخویف ورکی او بیا به تخویف ورکی په ورځ د قیامت سره او په هغه کې به کوم دین په انکار د رسالت باندې به تخویف ورکی بیا به هغه نه پس کوم دین په انکار د قران باندې بیا تخویف په دیرشم آیات کې او د رسول گواہی وی په قوم باندې دا غیر اورست په یو دیرشم کې تسلی د رسول تخا بیا په دو دیرشم کې جواب د سوال دی په درې دیرشم کې چې کوم دی او په دوه دیرشم په درې دیرشم دواړو کې سلور دیرشم کې بیا په اخیری کې تخویف دی ښا بل دغه طرز باندې بچلیږي په پاول کې ګوره اوس دغه دعوه ده او بیا زجر دی او بیا تخویف دی پښپاګو طریقو سره ګوره ورته تبارک الذی برکت ورکون کې دی الله تعالی الذی غذات ته ان شاء جعل لك خیرا دوی وی تعالی خزانی ول ناراضی او تا باغلی نشته دی نو الله وای ک چرته الله غواړي ان شاء جعل لك خیرا من ذلک تجری من تحت الانهار لاندې دا غینه نهرونه بهيږي ولی بهيږي دغه دغه شان باغونه بدر کیدا په دنیا کې یا په آخرت کې یا په دنیا کې د نبی صلی الله علیه وسلم ته فرشتہ رااله ورته وی کته غواړم دا د مکی غرونه برکت سره درشي دا به ته ټوله د سرو درو شي تاسو نبی صلی الله علیه وسلم مرتبه نه د آخرت کې غواړم پوه شو کنه دنیا کې دیا یا دا چې په آخرت کې به دا بهتره درکې ها په آخرت کې او بهتره درکې ويجعل لك قصورا او وبګردې تعالی را بنگلي بل کذبوا بالساعه اوس دا برکات اخروی دي کنه نو په آخرت باندې اوس بدغه ورکې خطه خوې ورکې بل کذبوا بالساعه زجر دی اول دای انکار کړي د قیامت نه کنه نو د قیامت په انکار باندې پاره په تکذیب باندې چې کوم دنه سکی زجر ور کوي بل کذبوا بالساعه بلکې دوی دروغجن ګڼل د قیامت لرا واعتدنا موږ تیار کړ دې لمنا غچا ته کذب بالساعه چې دروغجن غني قیامت لرا سعیرن اور بل کړي شوی اور بل کړي شوی هغه ته به الله وې زور داخل کم دا یو تخویف ها پوجا کنه دومره غټ دی خو الله به راتنګ کې پر خلکو باندې نو چې راتنګ کې نو دی به وګورځول شي مکانن ضيقن پاغه مکان تنګ کې دای بل تخویب شو مقرنینا په داسې حال کې چې یو بل پوری په پیوسته تړل شي وي دا خلک دا جهنم نه بلا چې آزاد آزاد نه خټي جهنم کې به یو قابل قاضي دا به یو بل پوری پیوسته تړل شي وي جخ جخ په تړل شي وي ښا التبراشی بل صورت کې چې دوی کې بسی خان چې کوم دغه به تیر شي ښا ناسی خان با دا سیوی چې مطلب د لاندې نه په خلی باندې به چې کوته یغه په بل کې وته دا کې طریقې سره به خلک تړل شي مقرنینا دعو هنالک صبورا رابلی بدوی دغه ځای کې صبورن هلاکت لرا وای مرګ راشه وای هلاکت راشه چې مونږ تبا شو چې مړ شو چې خاتم سر دین اخلاص شو دا وازونه به جهنم کې شروع خه جهنم کې به یو لوی شوري څوک به پکې خبره نه اوري کنه لا يسمعون فيها ها مخ تیر شو کنه لا يسمعون حسيسها ها نو هغه به الته په جهنم کې چې کم دم نه خلق وي هغه به موازونه نه اوري ښا اول الته کې بشوري دا خلق بخپل خپل چغي وي خزان ځان تا وای مرګ راشه تبا شم هلاک شم دا چغه به وای ښا لا تدعو اليوم د الله تر طرف نه ورته ویل شي مرا بلین رضی صبورا واحدا هلاکت یو ودعو صبورا کثیرا را بلی تب هلاکتونه او تبایان ډیری ډیر ډیر هلاکتونه ځان تر بلی نشتره مرګ نشتره مرګ مړ شوی دی مرګ ختم شوی دی اوس تاسو نمړ کیږئ ښا لا ودعو ثبورا کثیرا یعنی اسباب د مرګ په جهنم کې ډیر زیات دي خو مرګ پکې نشته دی بیا مرګ ناراضي ښا اوس دا شپږ دغه تخویفات ورکړل دا غي په بدل کې اوس مؤمنانو ته بشارت ورکړي ښا قل ورته وایا اذالک خیرن ادغه آیا دغه تیر چې شو داخه دی دا به تر دی دا چې جهنم دی او تنگ ځای دی او جهنم د اورغه اوازونه دی او غړمبار دی دا خده ام جنت الخلد التي یا غ جنت د همیشوالی چې غ نه پنا کیږي وعد المتقون وعده کړی شوی د هغه د متقینانو سره هغه خده کدا خده تو سوایا کنه دا خده کنه دا خو کاروي جنت الخلد دا یو بشارت شو التي وعد المتقون دای بل بشارت شو كانت لهم جزاء د دار دي متقیان د پاره بدلا بدلا دوی د اعمال دا و مسیرا او د دوی د پاره زائد ګرځیدو واپس د دوی دی طرف ته دای سلور دغه شو قتل بشارتونه شو لهم فيها ما يشاءون دوی د پاره په دې جنت کې هغه سدی یشاؤون چې سې خوخی ښا چې سې خوخی دا پکې نشته دی دا پکې نشته دی ښا نه هر یو شی پکې شته دی فیها ما یشاؤون ولکم فیها ما تشتهی انفسکم چې سد نفس غاری هغه به ملاویږي خالدینا بل څه چه دی خالدینا دی به همیشه په جنت کې جنت خو همیشوالی دی خدا ته نه چې دې ته سو کو باسی وینه نه او باسل نشته دی همیشه به دوی په جنت کې وی ښا کان علی ربک وعدا مسئولا ددا علی ربک پرفتا باندې وعدا مسئولا وعده غختل شوی غختل شوی وعده ده کنه د مؤمنانو به غخته کنه په دنیا کې ویل بنا اللهم اجرنی من النار یا الله ز پناه غواړم د اور نه او دا به نه ویل چې یا الله ما ته جنت راکې ها دا دعاګانې به کولې کنه په دنیا کې دا غختل شوی وعده ده هغه ته ملاویږي ښا اوس بیا تخویف ته مشرکان فل برکت تا چې په برکت کې شرک کوي د بل شان برکت غواړي و یوم یحشرهم ما یعبدون من دون الله پاغه ورځ باندې چې راځم به کوم دوی لرا و ما یعبدون هغه څوک چې عبادت کوي من دون الله غیر د الله تعالی نه نو فیقول الله ورته وای او دا براءت ته د معبودین د عابدانو نه الله باغی ته وای انتم ادللتم عبادی هؤلاء آیا تاسو گمراه کړیو بندگان زما چې دادی زما دغه بندگان تاسو گمراه کړیو ام هم ضل السبیل یا دوی په خپل گمراه شیو د لارې نه دوی په خپل گمراه شیو که تاسو گمراه کړی وای کنا د معبودان خدا معبودان سوکتی دا غ نیکان بندگان دي د الله تعالی ها او دغه دي انبیاء علیهم السلام دي اولیاء دي چې دوی به الله سره شریکول هغه یادای ښا قال وغي ورته وای سبحانك پاکی دا الله تعالی را هغه جواب په ترقی سره ورکي یا الله مونږ به بل څوک څنګه شرک تر او بلو مونږ په خپل موحدین په خپل ستا توحید بیانولو په خپل ستا توحید عقیده لرلا نو بل څوک به سبحانك پاکی دا تعالی را زمونږ عقیده خدا دا ما کان یم بغی لنا ندی جایز مونږ لرا ان نتخذ من دونک من اولیاء چې اونی څنګه غیر ستانه من اولیاء څوک دوستان د غټي ورکون کی د مدد کون کی برکت ورکون کی ها نو دوی ولې بیا گمراه شیو ولکن متاتهم لیکن تا غټ ور کتان مرزي ور کړی وی دوی تا و اباهم پلاران د دوی تا حتا نسو ذکر حتا چې هیر ک دوی قران لرا پدی گمراه شول دوی دا مست مست پوښ کنا مزي وی چرچی وی شراب او کباب او پاغه کې مس پراتون بس قران پرې خو ده الله دا ورته تا ور کړیو د دنیا په اتباع باندې گمراه شوی دی اخرت یې ور کړ دی قیامت یې ور کړ دی قران یې ور کړ دی وکانو قوما بورا او دا یو قوم هلاک دا پخپل هلاک قوم دی دا مونږ نه هلاک کړي دی پخپل ځان تبا کړي دی اوس بوته الله وی فیقول الله لهم الله ورته وی خو اوس په دوی ته وی چې وی پلا گواہی وکړه کنه دا گواہی خو الله ته معلومه وا خو لیکن صرف هغه اقرار دی باندې گواہی کوله چې دوی باندې حجت تمام شي نو اوس ورته الله وی فیصله ده فقد کذبوکم نو یقینا دروغجن کاوی تاسو لرا هغه تاسو لرا تاسو ته هغه نسبت ته دروغ وکړو هغه تاسو وی چې دا خو مونږ تاسو هغه ته نسبتونه کول چې دا مونږ ته فلانی ویلو چې زما چې کوم دنه دغه کوي زمانه غواړي ها دا خو تاسو باغی ته نسبتونه کول هغه تاسو دغه خبره ته دروغ وي چې نه موږ ورته نه ویلي موږ نه دی ویلي فقط کذبوکم بما تقولون پاغه دروغ چې تاسو بویل او تړل بم پدی دوستانو د الله پوری نو فما تستطيعون نو تاسو طاقت نه لرئ صرفا د اړول د عذاب د ځان نه ولا نصرا او نه د مدد د بل چانه په مقابله د الله کې ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا هغه چا چې ظلم کړی د تاسو نه یظلم مضاری د حکمانه د ماضی سره ده هغه چا چې ظلم کړی د تاسو نه نذقه نو وبس کومه غته عذابا کبیرا عذاب لوی لوی عذاب موږ غته ورکو دای ورته تخویفات او زواجر ورکړ په انکار د قیامت او د قران باندې اوس دا غینه پس چې دوی پر رسالت باندې کوم اعتراض کړو چې ګوره دې خو خوراک کوي او دې په بازارونو کې ګرځي نو الله وای دوی تاریخ نه کتل تاریخ ته وګوري مخکې رسولان تیر شوی دي کنه تیر شوی دوی خو منی چې اور موسی علی السلام د الله رسولو ابراهیم علی السلام د الله رسولو هغه خوراک کولو کینه کولو هغه په بازارونو کې ګرځیدل کنه ګرځیدل وجعلنا بعضکم لبعض فتنه اوس رسول ته تسلی ورکړي ښا چې بیا د خلک اعتراضات لیکي الله وی بل دا وجعلنا بعضکم او ګرځولې مې دي بعض استاسو نه لبعض بعض نور ته فتنه امتحان بس امتحان کړی مې دي ته مې چې کوم دین رسول الله علیه غره خوراک کې دوی مې در باندې معترضین کړ بس دا امتحان دې ته امتحان کې دوی امتحان کې اتصبرون آیا تاسو صبر کوئ وکانه ربک بصیرا چې تاسو صبر کوئ کې نه کوئ یعنی صبر کوئ اس بیرو استفهام تقریری دی وکانه ربک بصیرا او د رب تعالیدون کې رب تعالیدون کې دی اوس بل زجر په انکار د قیامت باندې وقال الذين لا يرجون لقاءنا ها انکار د قیامت کوي وقال الذين لا يرجون لقاءنا او ويا كسان لا يرجون چې امید نه لري لقاءنا د ملاقات زمونږ د قیامت لولا انزل علينا الملائکه هغه وي مونږ رسول نه منو مونږ ته فرشتي راشي راته دی وجل الله رسول دی دا سي فرشتي دي مونږ تم راشي لکه د ته راضي کنه دغه مسله دي مونږ ته د فزریه ولې راوړي خو مونږ ته د برای راس راوړي کنه برای راس تر راضي کنه دا فرشتي یا دې مونږ رب وینو چې رب مونږ ته وایي چې او دا ما در لګلې دې ومني ایا رب چې کوم در مونږ ته وایي چې بس دا زما احکامات دي لولا انزل علينا الملائکه ولنا نازلېږي په مونږ باندې فرشتي لکه په دې چې نازلېږي او نا دا الته کراغلو کنه سورته اعراف کې لولا اوتی مثل ما اوتی رسول الله پوه شو کنه ولې مونږ ته داسې نه راکېږي لکه څنګه چې دوی ته ورکړی شي لولا اوتی مثل ما اوتی موسی لولا انزل علينا الملائکه او نرى ربنا یا دی او وینم مونږ رب خپل مخامخ ته مونږ رب وینو هغه مونږ سره خبرې وکي چې دا زما رسول دی مونږ به ومنو الله وی او هو لقد استكبروا في انفسهم په تحقیق سره استکبرو دوی لویو کړه فیان په سم په ځانونو خپلو کې ځان وته ویډیر غټ کارا شو ډیر لوی ورته ځان غټ کار شوخه چې دې سوي چې ماته د فرشتي راشي ته دومره لوی سړی چوټي مو او بڑی بات کنا وړه خلدا غټه خبرې پکې پوجو کنه خري ته ګوره په سارا سپي ته ګوره خلک وي لقد استكبروا في انفسهم یقینا دوی ځان لوی غاڼه په ځانونو خپل کې ځان ورته غټ کار شو واتو عتوان کبیره او کسر کشیو کا پسر کشی لوی سرا چې فرشتي دې مونږ ته راځي دای ځان لو یو غاڼو او په دغه کې چې کوم دی او نرا ربانا چې وی چې مونږ دې رب وینو دای ډیر لوی سرکشي وکړه دای سرکشي دا یوم يرون الملائکه الله په فرشتو لیدو کې څه خیر کو نشته لري فرشتي چې دوی وی په هغه ورځ باندې به دوی ډیر وای چې مونږ نه ویل دغه خبره وا فرشتي د عذاب په ورځ لیدل کیږي یوم يرون الملائکه په هغه ورځ باندې چې او به وی دوی ملائکه لرا لا بشرا نشته لري دیو ماندار و یقولون وای بلا فرشتي حجرا محجورا بند کړی شوی تاسو په بندول سره د هر قسم مدد نه مدد در نه بند خطا سنن مدد ناراضي نن مددونه مغواړي دوی وی ولی به مونږه دا خبرې کوو زمون خو اعمال دی مونږه هم داسې خخه کارونه کړی دي پولنم جوړ کړی دي خلکو ته بم غنم ورکول انجوګان موي دا خبرې ما بروي الله وی وقدمنا الی ما عملو من عمل فجعلناه هباء منصورا او قدمنا اوران دی بشمونګه الاما عملو اغه عام اغه ته دوی عمل کړ دې من عملین دکم دکم عملنا فجعلناه نو بغردو عمل دوی هباء منصورا اغه دوړه خورا اغه به دوړه خورا به ښا د دوړي څه فائدہ وی دوړه څه کولې شي نشي کولې د دوی عملونو مثال به دوړي وی ښا اسم نشته چې خاله ورشي هیڅ فائدہ نه ورکي ښا اصحاب الجنت په مقابل کې مسلمانانو ته بشارت مؤمنانو ته اصحاب الجنت خاوندان د جنت یوم انزین پدا اورس کې خیر مستقر بهتر دی پزای دو بزای د اوسېدو بهتر دي د جهات د زای د اوسېدو نه د دوی د اوسېدو ځای ډېر بهتري وا احسن مقیلا او بهتر دي د خیسته د دوی زای د آرام مقیلا زای د قیلولی ښا زای د قیلولی خو الته په جنت کې خو خوب نشته ده کنه خو البته زائد هغه ته چې تبو بس د خوب زائد ښه بل څه نشته ده خو تعالی په خوب ناراضي آرام آرام کنه و یوم تشقق السماء بالغمام دا په کوم ورځ کې دا په قیامت کې ښا و یوم تشقق السماء پاغه ورځ باندې چې او بچ او بچويږي اسمان بالغمام په وریه سره په وریه دي سره وریه به فراشي او بیا به یو کړس چې اسمان با څه شي وبچوي ښا یو دادا یو معنا دادا یو معنا دادا و یوم تشقق السماء بالغمام هغه ورځ باندې چې وبچوي اسمان بالغمام په وریه دي سره یعنی د وریه دي پشان بشي ټوکلي ټوکلي بشي داس درې معنا دادا چې غمام چې کوم دی دا یو قسم فرشتي دی او جماعت د فرشتو دی هغه ورځ باندې چې وبچويږي د اسمان بالغمام په غمام فرشتو باندې فرشتي به اوچي دریم دا صفت د الله تعالی د سورته بقره کې مونږ ویلو حال ينظرون الا یاتی هم الله فی ظلال بین الغمام التم ویلو هغه ورځ باندې چې او بچوي د اسمان بالغمام فعل یعنی الله به اوچي ونزل الملائکه تنزیلا او هغه ورځ باندې چې نازل بکړي شي ملائکه تنزیلا په پورا نازلولو سره فرشتي برا کو دي شي نو چې راکودي شي څنګه چل به دوی وی زمونږ په پکم د خپل خدایان سره شفاعت کی الله وی الملک یوم اذن الحق للرحمن بادشاہي په دغه ورځ کې رښتیا بادشاہي د چا دا للرحمن غد رحمان دا وکانا یوما علی الکافرین عسیرا او وی په دغه ورځ په کافرانو باندې عسیرن سخت عسیرن دغه سخته سخت ورځ به په دغه ورځ باندې په مؤمن باندې به با اسانه مؤمن باندې خو بداسي لکه د فرض منځ وخت او په کافر باندې به دغه ورځ ډیره سخته ای ښا سخت به یو د حالت پسنګ بعض احوال بیانې ښا و یوم یعض الظالم پا ورځ باندې چک چکونه بلګی ظالم علی یدیه په دواړو لاسونو خپل باندې په دواړو لاسونو باندې به چکونه لګی ښا اولی تاسفن غمجن د کنه دامه سکړی دی یا یا یعد الظالم علی یدیه د لیونه شوی د لکه د لیونو په ځان چکونه لګی ښا سوی یقول و یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا کاش کې ما نیولې وې مع الرسول په ملګرتیا د رسول کې په اتباع د رسول کې لارا کاش کې ما د رسول اتباع کړې وې اوه دا مې څه کړی دي تباہ شم برباد شم بیا و یا ویلتا ها یفسو استعمال را لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش کې ما نه ویلی مره فلانه ملګری او هو هغه پلانی سره مې ملګرتیا نه وي هغه براته وی چې مزخه هغه براته وی چې د رسول اتباع مکوا هغه به بوتلم سنې ماتا هغه به چې کوم دن راته وی چې وټونو ته ودرېګا دا مې کاش کې ملګر نه وی نیولې دغه ملګرتیا نه مې چې کوم دن برات کړې وی دی لیډر پسې نه روان خا دی پارټای ته نه ورغلې داسې په قیامت کې ډېری چغي ښا دا خلک بچغي وای چې کاش کې ما دا کار نه وکړي ما دا کار نه وکړي او د غسین نومم نالی خلم اتخذ فلانا خلیل په نوم دی وای تند درو لګي هغه فلانه می بس ملګری نه ونی ولې دغه خنزیر پوښ کنه د گمراه کړم لقد اضلنی عن الذکر یقینا ز گمراه کما عن الذکر د قران نه د توحید نه ها دا ټول ته ذکر ویل کیږي زید قران نه چې کوم دنو گمراه کړم ښا بعد اذ جاءنی پس تاغنه چراغله او ماتا وکان الشیطان للانسان خذولا الله وای د شیطان للانسان انسان لره خذولا شرمون کې نو دی خو د شیطان پس روانو هغه انسی شیطانو کې جنی شیطانو هر یو پس چوو خو د شیطان او کې انسی او کې جنی کار ادارې د انسان شرمای نو هغه او شرمولو شرم ته ور برابر کړو اوس دې چې کم دنو چغي وای وقال الرسول یا ربی په دغه ورځ باندې اوس رسول چې کم دنو هغه گواہی کوي وقال الرسول او وی رسول یا رب ای رب زما ان قومی یقینا قوم زما چې اتخذوا هذا القران مهجورا نیولې او دی قران لره مهجورا متروکا پریخه دا قران پریخه وها دا زما دی قوم چې کوم دنه دا قران پریخه دا به رسول گوايو کې په قیامت کې په خپل قوم قریش باندې ها ان قومی ذکر چې هغه لیدلی دي کنه دا نور خوند لیدلی دا نور په علم باندې دا خو د الله علم ته مفوض کی په دغه څو بګوایو کی یا الله دی قران پریخو متروکن بلا عقیده عقیده په پریخو او عمل په پریخو فیصله په نه کولې ها فیصله په نه کولې پاکستانیانو پاکستانیانو قران مهجورن پریخه لخوا متروکن بے فائدې او بے فیصلو د قانون کتاب وینه لخوا قانون نه دی وای دا خو پارلیمنت نه دی پاس کړي دا چې کوم دنه د قانون کتاب چې کوم دنه هغه خو دغه د آئین پاکستان دی دا دغه کتاب د تلاوت کتاب دی د قسمونو کتاب دی ښا ناشنا خبره وی پارلیمنت کې داسې فریق دی ښا چې راواخلی حل پوچتای قسم وای په مزما دی په دې کتاب قسمی چې دا فیصله په دې کتاب کوم هغه هغه بل پلار پروتي آئین پروتي قسم په دې قران خو د قسمونو کتاب دی او فیصله په هغه کتاب باندې وای کوم ښا دا محجورن متروکن دا سي دا قران پرې خره دا سي پرې خودل او یا دا رسول په دنیا کې وقال الرسول په دنیا کې رسول ویلو په مکه کې نبی صلی الله علیه وسلم دا شکایت کړو وکذالک جعلنا لكل نبی اوس تسلی ورکړي رسول ته تسلی ورکړي رسول ته کما جعلنا لك یا محمد اعداء من قومک لکه څنګه چې مثال ر دشمنان د خپل قوم نه ګرځولې دي ستا په قوم کې دشمنان می پیدا کړی دي نو کذالک جعلنا لكل نبی دغه رنگ می ګرځولیو د پاره د هر نبی عدوون دشمن من المجرمین د مجرمانو نه هر یو نبی ته په مجرمانو کې یو دشمن پیدا کړو هغه به مخالفت کولو هغه به دغه دعوت مخالفت کولو وکفا بربک هادی و نصیرا او کافی درفتا دبا زائده دا وکفا بربک کافی درفتا هادی هدایت کوونکې و نصیرا او مدد کوونکې خپکی ګما رب چې چاته هدایت کوي هغه ته به هدایت کیږي او رب بس تا مدد کوي مخه پکېږي وقال الذين كفروا دوی بل اعتراض وکړه قرآن باندې وقال الذين كفروا وایا کسان چې کافران دي لولا نزل عليه القرآن جمله واحده ولنا نازلېږي دا قرآن په باندې جمله واحدا واحده په یړ باندې په یو ځل دا قرآن ټول نازل شي کنه په یو ځل نازلېږي لکه تورات او انجیل چې نازل شوی دوی دا اعتراض کوي دا بل زجر دی اوس جواب ورکړي ښا او د دې لګ لګ نازلې دوه حکمتونه بیانوي الله وای دا ما دا سینه نازل کړي کذالک نزلناه نجمن نجمن کذالک دا رنگ میں لګ لګ نازل کړي دي ولی لنثبت به فؤادک دې لپاره چې مضبوط کو مونږ به په دې قران سره فؤادک زړستا چې لګ لګ نازلی کې نو استاد زړه په مضبوطی کې دوی اعتراضونه کوي نو دا غي په مقابل کې چې کوم دی تا ته جوابونه راځي نو استاد زړه مضبوطیږي په یو ځل باندې کې نازل شي نو قران بوج ډیر زیات دی برداشت پې نه کړی شي دا زړه دې په دې لګ لګ باندې مضبوطیږي کنه چې لګ لګ خوري او لګ لګ اخلي نو په دې سره به مضبوط شي ورتلناه ترتیلا او وضاحت کړل موږ په دې قران سره ترتیلا په پوره وضاحت سره یو دای چې لګ لګ راځي نو پوره پوره وضاحت ته هرې مسلې څخه کوم نه واقعي بل ولا یاتونک بمثل او ناراضی دوی تا ته بمثل په یو اعتراض سره مثلا مراد لکه اعتراض ده الا جئناک بالحق مگر مونږ راتل کو تا ته بالحق په جواب صحیح سره په جواب حق سره دوی اعتراض کی ګوره چې لګ لګ نازلېږي نو دوی اعتراض کوي نو بل ورځ داغي جواب راشي نو داسې په طریقه طریقه چې کوم د ناغه لګ لګ ځکه نازلېږي دا بل فائدہ شو واحسن تفسیرا او خ تفسیر خو وضاحت کوونکې دا قران خو وضاحت کوونکې دا لګ لګ چې نازلېږي نو خو وضاحت کوي خو بیان چې کوم د ناغه کوي ښا و اضل سبیلا او گمراه دی په اعتبار د لارې سره چې په قران اعتراضات کوي دا گمراه دی په اعتبار د لارې سره دو اخرت کې مکان به بدتر او په دنیا کې لار بدتر چې په بد لار دین او بد ځای ته ورسیږي چې په بدل راځي بد ځای ته ورسیږي نو اضل سبیلا گمراه دې په اعتبار د لارې سره دا دویم باب چې کوم دنا ختم شو په دویم باب کې اول چې کوم دنو دعوت صورت بیا را تکرار شو بیا دا غینه پس چې کوم دنو زجر او شپک تخویفات شپک بشارتونه بیا دا غینه پس چې کوم دنو دغه وا تسلی و رسول تا او دا غینه ورستو چې کوم دنو بیا جواب دی او سوال بیا دا غینه ورستو د دوی انکار او د رسالت نه یو غټه دعوه شبهه چې کوم دنه هغه کوله او دا غي شبهه جواب بیا په د قیامت په احوال سره تخویف ښه د قیامت په احوال سره تخویف